خلاصا د سورتونو او د هر یو آیات مقصد هغه بیانو د قران کریم د فهم او د ذکر د پاره اول اسماء د قران کریم په جندل پکار دي ځکه ګڼ نمونه دلالت کوي په ګڼو صفاتو باندې نو قران کریم ډیر نمونه دي او په دې باندې علما او کتابونه هم لیکلي دي اسماء القرآن فی القرآن وغیرہ لکه ډیر نمونه دلالت کوي په ډیرو صفاتو باندې د قران کریم یو نوم دی قران کریم ذکر آزر رسو کتاب دے عزت من کتاب دے دا قرآن کریم نون دے فرقان ذکر فرقان وئی بیالون کتاب دے ام حق او باطل جدا کئی اسے پاتا نلگی چھ دا حق دے او دا باطل او کلا چتا قرآن کریم اوائے نو تا ته و پته ولګي چې دا حق دی او دا باطل دی دارنګ قران کریم حق او باطل جدا کوي دیو جنو تا فرقان وای او د دیو جنو تا فرقان وای چې دی کی جدا جدا سورتونه دي دارنګ د قران کریم ګڼ نمونه دي چې هغه دلالت کوي په غنو صفاتو باندې دویم تعریف د قران کریم د قران کریم تعریف الله رب العزت په خپل په خپل کتاب کې کړی دی ذالک الكتاب لا ریب فیه هدى للمتقین چې دا کتاب دی چې الله را لېږلی دی او په دې را لګلو کې هیڅ شک نشتا متقیان له هدایت دی یعنی متقیان کلکۍ مضبوطی او هغه به موږ په خپل ځای باندې بیا تفصیل کوو او امیمو کې هم تعریف د قرآنی کریم کوي نو تعریف د قرآنی کریم په جندل پکار دی دریم نمبر کې حکمت د نزول د قران چې قران کریم الله د سره پر را لګل او حکمت د قران پر را لګلو کې څه دی نو هغه قران کریم په خپل باندې بیانې چې قران الله را لګل او د سه حکمت او سره پر را لګل او دې له مراو لګ چې خلک د تیارو نه رڼا تراو باسا تیارو کې پرات دي د الله نه نه خبر دي توحید نه نه خبر دي هغه نه راو باسا بإذن ربهم الى صراط العزيز الحميد دارنګي سورې شورا اخر کې ذکر کړي ما کنتا تدری مل کتاب ولا الايمان تنبوی دے چې څنګه به بیا د کتاب او تنه بوې دې چې څنګه به بیا د ایمان ولکن جعلنا نورا وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما كنت تدريب الكتاب والإيمان ولكن جاء الله نورا نادي به من نشاء من عبادنا وإنك لتادي إلى سراد مستقيم او تلار خي په طرف د لار نیغ باندې الله لار خلکو ته نو حکمت نزول د قران په جاندل په کار دی چې قران الله صلی الله علیه غره هو نو اسماء د قران دارنګ تعریف د قرآنی کریم چې دا الله را لېګل دی په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په واسطه د جبرئیل امین او دې له را لګلو چې خلک د تیارو نه رڼا تراو باسي تفصیل به منګه ان شاء الله بیا په خپل ځایونو کې کوو سبب منګه ان شاء الله دا بیانو چې قران خطاب د چا سره کوي کومې ډلې سره خطاب کوي نو د قران مخاطبین با سبا منګه بیانو نن خو صرف افتتاح د قران وا چې مونږه درس شروع کوو د حالاتو مطابق یو څو خبرې کوم قانون د رب العزت دا دی چې کله مخلوق سرکش شي نو بیا الله دو کارونه کوي یو دا چې کوم سرکش یو باغی مهر والے شوی نو په الله باغی باندې عذاب راولېږي هغه قران کریم ځای په ځای باندې وی فانزلنا علی الذین ظلموا رزم من السماء بما كانوا يفسقون من بظالمانو عذابونه راولېګل زکه چې هغه نافرمانه شوی د الله وهل نجازي الا الكفور ما غا سزا زکه ورکړه چې دای ناشکر شویو من سزا نو ورکو مگر ناشکر وتا دغه سي احادیثم په دې باندې دلالت کوي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا تهذ الفيء دولا والامانه مغنما والزکات مغرما زمکه جړه کېدل به شروع شي زمکه کې مانډل به شروع شي او شکلونه رواني دل به شروع شي و آیات تذتاب ان کا نظام بال ان کو تحصیل کو او دا سه عذابونه به اول بس شروع شي لکه د هار لړای چې وشلیږي او مرای یو بل پسې را رواني یو پسې بل عذاب او بل پسې بل او بل پسې بل نو دا الله عذابونه به شروع شي نورم دا سه ګڼ روایت په دې دلالت کوي دې کې شک نشتا چې دنیا کې ډېر نافرمانی حرام خوری پلیتی بدعملای هغه زیات شوی او دی حد ته رسیدلی وی چې هغه بے حیايي او بدعملي هغه فخر ګڼو زمون په دې ثوابای کې د اجراګانو اړې وی او هیڅ ادا نه وی چې په دې سبب باندې پکار دا او که چا بغا کو نو تنظیمونه ورا پاسې درو دا هغه مخنیوي به وکړو هغه به منی کا زکه دا غي غټ غټ خلک سپورټرانو دا غي مرګريو دا غي مرسته کولا زناګانی عامې شوی نور به د عملای هغه د حد نه وختي وي دا سه حتی مسلمانو مرسته درو چې خزه براوه ته هغه ووي میرا جسم میری مرضی زما جسم او زما مرضی چې څه پزان کوم نو هغه به کوم څوک را تغږ نشي کوله کله چې داسې نافرمانه په مسلمانانو کې شروع شي نو هغه د الله بیا تنبیه ورکړي او دا د الله رحمی په مسلمانانو چې هغه له تنبیه ورکړي چې ګوره راوګرځا زما ډیر نمونه دی او په مهربانو دلالت کوي خو یو نوم می قهار دی چې په غوسه دلالت کوي نو زما غوسه مراو چاتو مسلمان لا الله تنبیه ورګړه دا سه او شی په مسلط کو چې ویني اومنا او کفار الله عذاب ورګي باغی باندې عذاب مسلط کو منګه او تاسو لا پکار دي چې منګه استغفار د الله نه معافي الله ته جړا دا وکړو خو صرف دا نه چې په خلی استغفر الله وایو او عمل هم اغي دا غلط او اعمال نه راګرځي دل پکار دي د دې علاج دا داسې و بادا چې دا په ټوله دنیا ده دا هغه خلکو سره چې هغه ډیر اډوانس دي دا غي څخه علاج نشته واره خطا شوی دی د ایټي وزیر اعظم چغي وای چې زمنګ نه کو چل خطا دی دا غي څخه علاج نشته صرف مسلمان څخه علاج شته او هغه دا چې الله تعالی زیو کی او دا غلطو کارونه ځان وساتي د قران سره ځان وتړي او د قران درسونو لا اهمیت ورکي دا علاج شته ظاهري علاجونه هم شته لکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې چې کله په شام کې وبا راغلی و حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته پته ولګی دا نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چون کې هغه وخت کې لولو صحابه کرام هغه شام کیو پای کې ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ابو عبیده بن جراح ته یو خط لیکو چاغه البدايه والنهايه کې امام الدين ابن کثیر شایع کړی دی هغه وته خط لیک دا البدايه دا او بیا به ان شاء الله بل امان پیج باندې دا صفه ورکو هغه وته ولیکل چې کله وته خبر رسید ان سلام علیک اما بعد فانه قد عرضت لي اليك حاجه اريد ان اشافعك بها فعظمت عليك اذا نظرت في كتابي هذا الله تزاهو من يدك حتى تقبل الي تقبل الي فعظمت عليك اذا نظرت في كتابي هذا الله تزاهو من يدك حتى تقبل الي او خاطه ورته ولیک ورته ولیک دا خط در لېګم زما تاسو ضروری کار دی او زه دا وام چې زما خط وګورې نو لاس تا په لاس کې او تر روان شه یعنی مطلب دا انتظار مکوا فعرف ابو عبید انه انما اراد ان يستخرجه من الوباء فقال يغفر الله لأمير المؤمنين ثم كتب إلي يا أمير المؤمنين إني قد عرفت حاجتك إلي وإني في جند من المسلمين لا أجد بنفسي رغبة عنهم فلست أريد فراقهم حتى يقضي الله في وفيهم أمره وقضاءه حضرت ابو بیدا وتا د ارد نه خطر اولیګو چې امیر المؤمنین زه پوهه شوم چې ستا مطلب څه دی خو زه خپل مرګري خپل ډلا هغه پرې خو دې نشم زه د دې فلست اريد فراقهم حتى يقضي الله فيه وفيهم امره وقضاءه زه دای نشم پر خوده دای نه نشم جدا کې دي بس الله چې څه فیصله یې هغه وي فلما قرأ عمر الكتاب بكى حضرت عمر چې کله د ابو بیضه خط کو نو په جړا شو فقال الناس يا امير المؤمنين امات ابو عبيده خلق ورته امير المؤمنين ولي ابو عبيده وفات شو هغه نه خو امکان دی او بیا ورته ولیکل سلام علیک اما بعد فانك انزلت الناس ارضا عمقه فارفعهم الى ارض مرتفعه نزهه قال ابو موسى فلما اتاه كتابه دعاني فقال يا ابا موسى ان كتاب امير المؤمنين قد جاءني بما ترى ورته ولیکل چې زرا زینا نو دا کوم ازمکه کې چې تاسو یې خط ازمکه د دین لاړ شي چې توچت ازمکه تا هغه ابو موسی راوخت هغه ته وی چې دا څه خبره ده او زه سورلی دار کوم هغه خزه کور ته زم چلار دا خزه باندې و بارا غلې و هغه راغی د دې وی چې اوس زما کور ته برز راغی نو هغه ورته وی وی زه درځما چې دې لاړ په داغه وباراله او دې مفاد شو او هغه خلک دا غزای نه روان ک او چت اسمه کې تلاړل په دغه دور کې بیا حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ امیر مقرر شو د واقعا ذکر کړي دا غین رستو امر ابن العاص مقرر شو چې کله امر ابن العاص مقرر شو نو ابن کثیر ذکر کوي امر ابن عاص پاسه د تقریر خلق تو کو فقام فیهم خطیبا فقال ایها الناس ان هذا الوجع اذا وقع فانما يشتغل اشتغال النار فتحسنوا منه في الجبال فقال ابو وائلة الهذلي كذبت والله لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم انت شر من حماري هذا فقال والله ما ارد عليك ما تقول ايم الله لا نقيم عليه قال ثم خرج وخرج الناس فتفرقوا ودفعه الله عنهم هغه تقریر او امر ابن لاس چې تاسو و بار اغل او د داسې خوريږي لکه ور چې خوريږي نو تاسو غرونو تلار شي جدا جدا شي دی او بل نه غرونو تلار شي یو مرګ را پاسه دغه ورته دا سوای هر چا خپل راي د وتاوی زه در باندې رد نه کوم خو بس خپل خبره کوم راي مې دا نو خلکو دا خبره ومنله او خلک خوار شو یو خوا بل خوا لاړل ورونو ته لاړل نو چې کله هغه لاړل نو الله دا غینا غو با لری کړه قال فبلغ ذلك عمر بن الخطاب من راي عمرو بن العاص فوالله ما كرهه چې عمر حضرت عمر ته دا خبر اورسېدا چې امر بن العاص دغه څه تقریر کړی دی خلکو ته وی تاسو غرون تلار شي جدا جدا شي دی او الله نو حضرت عمر هغه خبره بد او نه ګړله مطلب دا اسباب دا دې پورې به درځوي چې اسباب دي علاج دي صحابه هم کړی نو دا نه چې ګینه د مرګ سړې تختی د مرګ نه نشي تختی دی مرګ چې صحیح غي او بوزدلیوم نه په کار چې سړې دې بوزدل شي یا رندو کې شي خو اسباب استعمالول شته چونګه په دې راغو کې زمونږ په درس کې سروي پینځه سروي زرا طلباو اوان بو مدرسه بڑکا وا جمعات بڑکو بار بخلق ناستو سار مو مسکو زمنګا غزل دي چې کوم مقامي کسانو سنیم صفا غو نور کله بلار نه و ماته خو ما اعلان کړی دی مرګرو ته چې په خپل خپل ځایونو کې ناسي مونږ په اف ام باندې او په نیټ باندې درس کو ابو الیمان پیج باندې تاسو باورئ کله چې اعلان د حکومت د طرف نه وشو چې هغه مرض الله واپس ک ختم شو اوس اجازه دی نه کای څنګه اسباب شته هغه ته معلومات کیږي موږ ته نشته معلومات نو بیا به اعلان کوم نو ان شاء الله بیا به ټول په یو ځل باندې راځي اوس با سوره مرګري چې زما دا درس اوري نو اې دا اپیل له چې تاسو برازای نه په خپل خپل ځایونو کې بناسي درس کې بشری کې ان شاء الله مونږ په دې طریقه باندې درس کوو دا یو څو مرګري چې زمونږ دلته دي نو دا نن چې دا څنګه دی یو بلنا درې درې فوټه کې لره لره ناسې د کسې دی او بل به لره لره ناسې دی او څو کسان او نور به مرګي په خپل خپل ځایونو کې ناسې درس به ان شاء الله موږ باغ طریقه باندې کوو یو دعا او کوي استغفار وایي درود شریف وایي او بیا دعا کوو چې الله زمونږ دا او باغ دا مرز لري کی استغفر الله الله چې کوم ګډوډ او پړه عمل شوي دي د هغې معافي وکړي ټول ته الله معافي وکړي الله زموږ ښه اعمال څنګه دي چې ته پرې رضا کېږي الله د مسلمانانو حفاظت وکړي الله د مسلمانانو ملکونو حفاظت وکړي الله ته موږ ټول ان شاء الله بیا به اته بجې موږ درس شروع کوو نو ټیک اته بجو له تاسو ځان تیاروي په خپل ځایونو کې او ابو الیمان پنځ باندې به درس راځي نور چې کوم ملګرو پیجونه وي نو هغه بیا شیر کړي د دې لپاره چې خلکو ته اسانتیا شي او کوم ملګري چې علاقه نږدې مې زیاده او د اف ام اواز یې نو ان شاء الله په اف ام باندې کوم زمونږ درسي